ابو رافع نوم داغه دی عبد الله ابن ابي حکيک سوق وتسلام ابن ابي حکيک وی دا د خیبر لوی نواب غټ کاروبار والا سړیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غټ دشمنو او د پیغمبر اسلام په شیرونو کې بدوي د صحابه او به بدوي د صحابه او د خزو به بدوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د دوی د قتل لپاره یو څو کسان ولېږل او د هغې کسانو مشر عبد الله ابن عتیق عبد الله ابن عتیق تاسو مخکې روایت کې ویلو دا چې واپس روان شو تلل تلل چې د هغوی قلا ته ورسېدل نږدې نو دا عبد الله ابن عتیق خپلو ملګرو ته وایي تاسو دلته ایسار شئ او زه ځم څه چل ول کومه چې د دوی دې قلا ته ننوځم چې زه ور ورسېدم نور پرېوتی و خلکو څاروي راوستي و د سرن نه ور بند و دې کې د دوی یو خر روک شوی و هغه خره پسې دوی راووتل چې راغ یې بل کړی دی وی ما وی وای خدای ګو که دې خلکو زه ولیدم خو ما به وپېژني زه زر هلته کې داسې لکه سړی چې اودس ماتې کوي په ځان مې څادر راواچو دوی هغه خر پیدا کو نه وتل دا دروازه والا ما ته وای چې یا د الله بنده کرانه نوځي خورانه نو ځکه نشابه وی بس زر و سر باندې می صادر اچولې او په منډه منډه نه وتم چې دروازه باندې ننوتم دلته د خرو غوجل وه خره به تړلې کېدل هغې سره په دا خور کې پټ شو هغه دروازې والا چې دې دروازه د شانه بند کړه کلوپ یې ورواچو دا کونجیان یې راواغشتې هلته یو موږی و په هغې کې راځوړندې کړې ما وې زه خدای ګو کار خو وشو بیا دوی د ماسوتن ډوډۍ وخوړله بیا پاس بالخانه کې ناستو ګپ شپ یې لګاو لګاو لګاو چې هغه خلک هم بس بیا ترې لاړل زه راپاڅېدم چابیانې مې راواغېشتې دروازه مې کولاو کړه خالي کلوب مې کولاو کړ او بیا وګرځېدم د کورونو ته چې کومې دروازې وې دا مې د بار نه بند کړې چې دا خلک روځي نه او زه وروختم چې وروخاتم بالا خانه کې توره تیاره ده ما وی خدای دا به چرته وي وی ما وی ابا رافع او ابو رافع نو راته وی څوکې ما وی څوکې اوس په پته راته ولېږي چې دراز مې ولا ورکو ابد شو خدای والی یو لوی رمباړی والا چغه بیا دغه شور روتم بیا می आवाज بدل کما وی سچل لسیبا وی خدای دې مور روکا کا څوک راغلی دلته په مې گزارو کوي ما وی خانو بیا می دغه ورکو غرس خو مړ نشو دلته خزه چغه شروع کړی وی ما غ خزه پسې تور راوستا خو بیا می رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا را یاد کړ چې خزه مو وجنه ما ته بیا سونه وی وی بیا مې په توره راواغشته او کې مې خو په دا خېټه او چې زور مې ولا ورکو نو په دې املا دې اډوکو خرپار شروع کوم او زه خدای کو کارو شو بس بیا تیر وته دا واقع تاسو مخکم ویلې و لګ الفاظ بدل لی اوس به مو وایې اب الى ابي رافع قتل د ابو رافع ته سوک وته ولېګ عبد الله ابن عتيق عبد الله ابن عتيق دا د دې ډلې مشرو و عبد الله ابن عتبه او عبد الله ابن عتبه فی ناس په یو ډله کې ما هم چې د دوی سره وه دا دوه پکې مشهور او نوره ډله هم ورسره وه فانطلقوا نو دا کسان روان شو هغه خیبر ته تلل حتی تر دې پورې دنو من الحسن چې دوی هغوی نږدې شو قلعه ته حتی تر دې پورې دنو چې هغوی نږدې شو من الحسن قلعه ته فقال لهم عبد الله ابن عتیق اووی د خپل ملګرو ته عبدالله ابن عتیق خپل امیر ورته وایي هلکه تاسو دلته ایثار شئ ښه چې دا غونډه ډله ځو بیا کار نه کیږي امکسو انتم ایثار شئ تاسو دلته لږ ایثار شئ زه به لاړ شم حتی انطلقا تر دې پورې چې زه لاړ شم انطلقا انا چې زه لاړ شم فانظرا وګورم نو دوی رک حمارن یو خر لهم چې دا غویو چې کتل په خرو کې یو خر نو ففقدو اغوی رک حمارن خر لهم چې دا غویو هغه یو سړي خر نور راغلی نو قال عبد الله وی فخرجو دوی روتل دوی د دې قالان روتل بقبس سرا د شغله قبس راته به وایي دلته څه کې دی وایي زر داسې کېناستم لکه سړی چې اودس ماتې کوي قال دی وایي فتغطیت راسي ما پټ که سر ورجلي او خپه زما ورجلي او یا رجلیه زما دواړه خپې په ځان په سر او په خپو مې څادر واچو لکه اودس ماتې د سړی کېني داسې کېناستم وجلست کیناستم کأنی اقضی حاجتا لکه چې زه قضای حاجت کوم او دس ماتم خیر دی خلکو خر وموند ننوتل ثم نادا صاحب الباب بیا आवाज وکړ هغه دروازې والا چې لکه که څوک رانه نوځي رانه نوځي زه دروازه بندوم من اراد ان يدخل د چا چې اراده وي چې دی راننوځي نو فلیدخل هغه د داخل شي قبل ان اغلقه مخکې د هغې نه چې زه دروازه بند کم بس زم په منډه منډه ننوتم په سر مې څادر اچولی دی فدخلت زنن وتم ثم اختبأت بیا ما ځان پټ کو ثم اختبأت بیا ما ځان پټ کو فی مربت حمار پاغزه د تړلو د خر کې هغه خرونه چې دوی کم ځای تړل هغه ځای ته ورغلم په هغه خور کې مې ځان پټ کو او دا چرت او دا مربت دا ځای د تړلو عند باب الحسن په خوا د دروازې د قلا کې د قلا باندې به چې ننوتې دلته ځای و فتعشوا نو هغوی بېګا نارې وکړو د ماښام ډوډۍ وخوړله فتعشوا هغوی بېګا نارې وکړو عند ابي رافع په نس د ابو رافع وتحدث و دوی قصې کولې کولې حتی تر دې پورې ذهبت چې لاړو ساعتون ډیر وخت من اللیل د شپې ډیر وخت پورې لګیو ثم رجعو بیا دا خلک واپس لاړل الی بیوتهم خپل کورونو ته ابو رافع هم هلته پاس پاتې شو دوی خپلو کورونو ته لاړل فلما هدت فلما هدت الاصوات کله چې په آرام شو اوازونه خلک چې وده شي اوازونه په آرام شي شومه دم شي کله چې په آرام شو اوازونه او ولا اسمعو حرکتا او ما نورې د سه حرکت د سشي حرکت مرکت کش پشنو نو غلې غوندې خرجتو زه د دغه غوجلې نه راووتم او ما خو مخکې هغه سړی لیدلی و که نه چې کنجانې چېرته راځوړندې کړې وي قال دی وی ورأیت صاحب الباب ما لیدلی او خاوند دروازې حیث وضع مفتاح الحسن هغه ځای کې چې هغه ایښې وي هغه کنجي ده قلا اچرته چې هغه کنجي ده قلا ایښې وه ما خو هغه لیدلی و اچرته فی کوتن په یو تاک کې یو تاک کې ایښې وي فاخذته ما را واغشته طالبان دلته سوال کوي چې دا څنګه خبره ده که ستاسو خیالو پرون مونږ ویلو چې ابیان یې را واغشته موږي کې را ځوړندې کړې که درته یادي دلته وایي چې ابیان یې را واغشته تاک کې کېښودې دا خو غونډ دغه روایت خلاف دی علما د هغې وایي هېڅ مسله نشته دا به پخوا د دوی دیوال کې تاک جوړ کړی او کلا او تاک به و دې تاک کې به موږي و واړه واړه موږي به و نو د دې وجه نه دوی به تاک کې شی نه کېښود تاک کې به چې هغه میخ او موږي و هغې کې به یې راځوړندولې دقلا او قال دی وی دا دروازه می ځان ته مخکې زکه کولا وکړه که دا خلک را باندې خبر شو نو زه به په اسانتیا باندې وزم قال عبد الله وی قلت ما ځان سره وی ان ان نذر بی کچری خبر شو پما ان نذر کچری خبر شو بی القوم پما باندې قوم دا خلق را باندې را خبر شو نو انطلقتو زبا لاړ شم علا مهل پارام خیر دلته خو مې پیله دا ګیټ کولاو کو ثم امتو بیا ما قصدو کو دا کورونو ته د اجرې نه دروازې نه ویتلې دا مې را بند کړې د بار نه مې را دغه کړې بورونه وته ووال ثم امدت بیا ما قصتک الى ابواب بیوتهم هغه دروازو د کورونو دا غوی ته فغلقتها علیهم ما په غوی را باندې کړې من ظاهر د بارنا د بارنا می را باندې کړې چې چغې مغي والی شوې چې دا خلک روزي نه دا مې موکو اوس دی خو بالخانه کې دی ثم سعدتو بیا زه وختم الی باب الی ابي رافع ابو رافع ته هغه د ابو رافع چې کوم دغه بالخانه و هغې ته ور وختم هلکه په څه شي کې وختې فی سلم په پوړی کې فی سلم په پوړی کې چې پاسو ختم تکه تور شپه ده فیضل بیتو پس ناګانه کوټه چې وه دا کومه کوټه کې چې دیو مسلمون هغه تیاره وه که ته وایې چې تیاره وه نو ولې ډیوه نه وه بله کړې وایي قد طفعه هغه مړه کړې وه سراجه خپله ډیوه طافعه مړه کړې وه سراجه یا داسې ووایې قد طفئه داسې ووایې مړه کړې شوې وه سراجه ډیوه د هغه ډیوه یې مړه شوې وه ما وی خدای دا بلا به اوس چرته ای فلم ادري زه نه پوهېدلم این الرجل چې چرته به دا سړی دا به چرته پروتي غلې غوندې فقلت ما وی یا ابا رافع و ابو رافع قال نو هغه راته ووی من هذا څوک دی دا د ابو رافع ابو رافع چې وای دا څوک دی مونږ وای ته څوک وای ما به ورګه چې د ځان د تو پیژنم قال دی وای فعمت ما قصتک نحو الصوت په طرف د आवाज د غواس په ورلم او فازربه ما اوه خرس می ول ورک چې ور می کو وسا هغه چغې کړې اون لګید بد شو فلم تغنی شیئا او دی وهلو فیده و نکړه د څه شي زر روتم بار روتم یو شبی سارم بیا ورننه وتم آواز می وته بدل کو ثم جئتو بیا ورته رالم کأنی اغیثه لکه چې زه د هغې امداد کوم ما وی یا حضرت څه وشو فقلت ما ورته وی ما لکه څه دي تاله یا ابا رافع ای ابو رافع وغیرت صوتی ما بدل کړی خپل اواز فقال غراتوی الا اعجبک ایا زه په تعجب کې ناچوم تعالی دا سو شو ساجیب کار وشو دلته سړی دی په مې گزار وکړو لامک الویلو ستا مور لري هلاکتي دخل علی رجل راننه وته ماته یو سړی فزربنی زیو عالم بسیف پتوره ما وی ښا اوس په پته ولګی قال دی وی فامت له نو ما قصد کدته ایزن امدارنګ لکه څنګه چې اولو فازربه اخرى نو اومی وو بل گزار چې بل می وو بیا سرکوزه مړ نشو او خو لګیده فلم تغنی شیئا نو دی گزار څه فایده و نه رسوله فصاحه بیا چغې کړې وقام اهله او پاسېدل د هغه کور والا ښځې مزې هم پاسېدې زه بیا ووتم قال دی وی ثم جئتو بیا وترالم وغیرت صوتی او آواز می بدل کو که هیئت المغیث پشان دا امداد کونکی چه رالم اوس دی ستونی ستاخ پروت دی لګیدلی دی داسې پروت دی پشا و اذا هو مستلقن ناګن هغه پروتو ستونی ساق علا زهره پشا شی پزمکه و مخ پاسو فاسع السيف نو ما کې خو د توره فی بطنه په ګیړه داغه کې او ثم ان فی او ان کفی او او بیا زرا را کوک شم علیه پاغه دا توره می پیدا سی کې خو دا سی چې دا سړی شی باندې زور کوي دا سی پیدا غشي را کوک شي دا سی دا سی حتی سمعتو تر دې پورې چې ما واورید دا توره په خېټه تیر شو هغه د ملا ډکو ته ورسېده نو ما واورید صوت العظم اواز دا ډوکی هغه د ملا دا ډوکی کرپار می واورید ما ویزه کار وشو اوس وار پار می خطا دی ثم خرجت بیا زره وتم دهشن چې حیرانو یو خدا دې ډیر سخت وخت او بل دا دې سړی سم مړیو کی به حیرانی حتا اتیتس سلام تر دې پورې چې زرالم پوړې تا اوریدو او زما اراده وه ان خو دغلته نشته کنه اریدو انزله ان پکې نشته زما اراده وا خان ان دې دغه کې لیکل دي اټ نه دی دا اټ باندې حواله ورکړې ده اریدو زما اراده وا نو ووته زما خپه دا د خپې بند می ووت د خنګری سره خپه می ووړې ده فعصبتها نو ما او تړه ده پرون تاسو ویلیو کنه په پټکی باندې می دا زه او تړه چې دا سلانجه شو ثم تیتو صاحبی او بیا زرا لم خپل ملګرو ته او احجلو په کلار کلار می قدمونه غشتل ځکه هلته دغه خپې اوړېدلې وه ما ورته وې فقلت ما ورته وې چې انطلقو روان شئ لاړ شئ او فبشر رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشخبری ورکې رسول الله لا تاسو خوشخبری پیغمبر علی السلام ته ورکې پاتې شو زه نو زه به هم دلته هم چې کمې پورې مې د د مرګ اواز نی اورېدلی که نه فإني لا أبره یقینا زه به همیشه یم دلته حتی اسمع الناعیه تر دې پورې چې زه واورم الناعیه هغه خبر د مرګ دغه خب دغه خبر د مرګ ورکوونکی ناعیه یا ناعی هغه چاته وایي چې څوک د چا د مرګ دغه ورکوي خبر خدای مو خبخې پلانی د پلانی زوی مړ شوی دی خیر چې دا سبی رانږدې شو تاسو پرون څه ویلو چې چرګ اذان وکړو فلما کان فی وجه صبح کله چې شو په هغه مخ د سبی کې بس سبی راختو نږدې شو پېشمنې و چرګ اواز وکړو نو سعید الناعیه اوخته دیوال ته هغه خبر ورکونکي او فقال وی وی اوس د مرګ خبر ورکي ان ابا رافعن زه خبر در کوم د مرګ تاسو ته د ابو رافع موزه کارو شو چې لوانو ما ما خو ملګری مخکې لیږلیو امرګری مې را لاندې کړو فادرکت اصحابي ما را لاندې کړو خپل ملګری قبل ایات النبی صلی الله علیه وسلم مخکې دا غي نشاوی راشي پیغمبر ته ځکه دوی بل د پټېدل د خلکو پسې را روان شو چې رالو فبشرته نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیر ورکړ چې حضرت د قصې کار وشو دا و بیان د غزوه بدر او بیا د بدر پسې چې دا کم دوه بدمعشانو کعب ابن اشرف چې ټول مخې په مخ ملک په مخ راغشتو او ابو رافع چې دا د اسلام غټ دشمنانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله په حکم باندې صحابه ته وی دا قتل کې هغه قتل شو اوس دویم جنگ بیان کوي د غزوه احد غزوه احد د احد غزا په اسلام کې لوی غزاګانی چې شوې دي نو پیله لوی غزا هغه د بدر وه چې جنگ پکې شوی دی او دویمه لوی غزا چې ده هغه د احد غزا ده اکابر وی د احد غزا چې څومره لوی غزا وه د رسول الله زمانه کې دونه لوی غزا بل نه ده شوی چې صحابه پکې دونه دغه شوي وي شهیدان شوي وي کیسه داسې وه چې مکه مکر مدینه منوره ته خبر راغی چې دقه سي قریش د مکه کافران دا راغلي دي او د احد په خوا کې پراته دي د جنگ د پاره راغلي دي نو ما وی تاسو غنښو ګوره سړی اریان شي څه داسې نقشه ده دلته مدینه ده مکه داسې ده په کارو چې دوی داسې راغلي وي د قبا پلو دوی داسې نه دي راغلي یا به داسې تلي یا به داسې تلي خو داسې راغلي دي راغلي دي د مدینې شاته لکه احد خو دلته دی شاته راغل دلته تقریبا درې زره فوجو او څه بې اندازې اسونه هم پکې وو دا ډېر لوی هر څه سامانونه ورسره وو چې رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مشوره وکړه چې څه کوو دا کم پاخه صحابه تجربه کار صحابه چو اغوی وی حضرت منګه نوزو جنگ نکو که دا خلق په منګه رالل بیا به دفاع کو طریقه به هم دا شي چې دوی په منګه رالل په کوسو کې به سره سړی جنگیږي او پاس د کوټو نه به خزه او ماشومان ولي خو بار نه ځو ځکه چې کله مونږ باندې داسې دشمن راغلی دی او مونږ مخې له ورغلی یو مونږ یې والي یو او چې دشمن په مونږ را ننوتی دی نو مونږ والي دی د رسول الله هم دا خبره خوښه وه چې اوس موقع د جنګ نه ده خو که دوی را ننوتل جنګ به ورسره وشي او که را ننوتل خدای دې ځان لرو کي به ځي به ناکامیاب دا کم چې نوجوانانو او دا غوی جذبه د شهادت و حضرت عمر او داس نور هغوی وی نه حضرت منګه به پسې وروزو او وروزو غلطه وسره جنگیگو دی د مکه نه دلته راتلی شي زمونږ د جنگ د پاره او مونږ د مدینې نه هغه ځای ته د درې څلور میله مزل نشو کولی خیر چاوي اوسو چاوي نوزو د جمعې مونځ شو جمعې مانځه پسې رسول الله کور ته ننوت چې کور ته نه نوته دلته صحابه وې دا موږ څه وکړه دا خو موږ پیغمبر مجبور کړ چا وی اوزو او چا وی نوزو په کار دا دی چې موږ غل اختیار ورکړی وی چې حضرت ستا څنګه خوښی بس هغه سی وی چې لږ ګورو لږ شي به پس پیغمبر اسلام زغرا شولې ده او توره مچولې ده نیزه وسره ده وروت دی وته وی حضرت ستا خوخه کوزه او کنوزه وی ما خو درته ویلو تاسو نه منله د الله پیغمبر چې یو ځل وسله واچي بیا نه دغه کوي لړکۍ نشي کمې پورې فیصله نه شوي بس بیا روان شو د جمعې په ورځ باندې روان شو نو تلل تلل تلل چې دغه ته ورنږدې شي احد ته اوس هغه ځای کې نشته هغه واري شوي دي یو دوه غونډې دي شیخین ورته وایي شیخین دې شیخینو ته ورسېدل شپه وکړه پیغمبر اسلام صحابه هم چان کړو دی کې بعضی کسان داسې او ماشومانو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وی تاسو ماشومان یې عبد الله ابن عمر وای کنه زه د سوار له سوکال او مزم واپس کړم دا غي نه پس بیا چې شپه تیر شو د ورځې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د یهود میدان ته ورغی چې ورغه دوی داسې دې سیټ ته ناس دا کافر پراتو داسې د احد دې په لولته یو باغ دی هغه باغ سره د خزې کې پراتو پیغمبر اسلام په داسې راغی چې راغی دلته یو خور راغلی داسې د دې خور نه خطر و چې اسنه زمونږ بخیال لی په دې خور کې لاندې سوکرانیش نو دی خوړ سره پاس یو غونډه ده جبل رومات وته وی د تیراندازو غر وړو کې غر دی اوس اوس ډیر وړو کې شوی د مخکدونه وړو کې نو 50 کسانې په دې کې نول چې تاسو به دا برج دی دا به ساته دا مرکز دی 50 کسانو دا غي مشر عبد الله ابن جبیر کو او ورته وایي که مونږه فتح وموندله هم تاسو به نه راکوزیږئ او که مونږه شکست ومومو تاسو به نه راکوزیږئ چې کمې پورې ما درته نی ویلې چې راکوشئ خیر دوی لاړل شاته دا صحابه ناستی دی کې بیا هغه یو یو پهلوان نه روزي داسې سره یو څو ډلې راووتې په هغه ټولو ډلو کې کافر ووالي شو حمله چې وشوه حمله کې هم کافرانو شکست وخوړو دوی ځان سره د خاندان دا د لوی لوی خاندان ښځې راوستې وې دا ښایسته ښایسته ښځې پنځلس د دې د پاره یې راوستی وي چې دا خلک دغه کېږي نه تښتي نه د ابو سفیان ښځه هنده دام پکې وه ما وی چې حمله وشوه حملې سره دوی شکست وخوړ او دې ښځو دا پنسې روچتې کړې وه په دې غره کې منډې والې دلته نیکبختو دا پنځوس کسه چې دی وی بس دی کنه اوس موږ څه کوو کافرو خو شکست وخوړ راځئ چې غنیمتونه را غونډ کو خپل مشر وته سوالونه او مینتونه وکړي چې رسول الله دا نو ویلې چې په هیڅ صورت کې باندې را کوزیږي خو خیر دا ټول ملګری ته لاړل یا لسو یا د لسو نه کم دا پاتې شو دې کې چې ګورو دا د دغه نه دی پلټن د کافرو د اسونو چې کومه پلټن وه دا دوی سی وی یو ته به میمنه وی بل ته به میسره وی د دې یو پلټن مشر چې دی کمانډر خالد ابن ولید او د دې بل پلټن چې دی هغه اکرامه ابن ابي جهلو دوی چې د پاس غونډې ته وکتل چې دا خو خالی ده په دې خړ کې داسې راغلل رالل رالل او چې په دې زره وختل اخواران کمو دی خوارانو ډیره تیر اندازي وکړه غشي مشي وشتل خو کار نه کېده بس چې راوختل پې د امیر قتل کو د صحابه هم شهیدان کړو چې کم پوسرو او د شا طرف نه په مسلمانانو باندې حمله وکړه څه د پاسه اویا کسان شهیدان شو د رسول الله زمانه کې په جنگ کې دونه کسان نو شهیدان شوي نو وی دا د هجرت دریم کالو او د واړه اختر میاش وخه شوال باب غزوتو باب غزوتو احدن دا بیان دی د غزوه احد وقول الله تعالی او بل د دې قول د الله چې په دې قران مجید کې څه د پاسه دا سوره ال عمران دې څه د پاسه شپېته آیتونه دي چې الله تعالی مکمل بیان دغه کړی دی نقشه پیش کړی ده د احد و اذ غدوت او پاغه وخت کې چې ته او وتلې په سبای کې من اهلک د خپل کورنا پیغمبر ته وته میدان د احد ته توبه وی المؤمنین کینول د مؤمنان توبه وی المؤمنین کینول د مؤمنان مقاعد پازینو باندې په مورچو باندې مقاعد په ځایونو للقتال د جنگ د پاره رسول الله د جنگ انتظام کو یو ډلې ته به وی ته تاسو دلته کینې بلې ته به تاسو دلته کینې او هغه 50 کسانو ته وی چې تاسو د غره د پاسه کینې والله سمیع الله اوریدونکی دی د خبرو ستاسو علیم خبر دی په اعمالو ستاسو وقول عز وجل او بل دا قول د الله په غزوه احد کې مسلمانانو ته یو عارضی تور باندې یو شکست ورسید س اویا کسانو نه زیات شهیدان شو خلک پریشان او رسول الله پریشان او تاسو د پاسه نن که داسې عارضي شکست راغی هغه هم ستاسو غلطیا وه چې مرکز هم پرېښو ان کنتم مؤمنین که شریعه تاسو مؤمنان تاسو وایې مونږ ووالي شو داسې شهیدان شو ولې پروس که الله کافران تاسو نو کړی او یا مړه کړل او یا هم قیدیان کړه څه کال یې تاسو له تیارې وکړه خپل بدل یې نه واغېسته تاسو هم ویښ شئ تکړه شئ تیارې وکړئ یمسسکم قرح کشر رسیدلی وي تاسو ته زخم نن که تاسو ته زخم رسیدلی نو فقط مسل قوم یقینا رسیدلی قوم کافرو ته قرح زخم مثله پشان ده پروس کال تاسو وهلی سخت کال تاسو واله وتلک الايام نداولها او دا ورځ مونږه اړو راړو بین الناس په منځ د خلکو کې پروس کال تاسو کامیاب سخت کال هغوی کامیاب دا ولی دا نن چې شکست مسلمانانو ته ورسېده په دې کې هم ډېر حکمتونه دي یو حکمت پکې دا دی وليعلم الله الذين او چې ښکاره کی الله هغه خلق امنو چې هغه ایمان وروړي دي چې واقعي دا مخلص مؤمنان دي ځکه چې کله لګ زور راشي کنه په خوشحالي کې دی ګوري ار یو دوستي چې اجره دې می درستخان دې وي او موټر دې وي دا د علاقې ټول ستا دوستان دي په درستخان به درته ناست دي خو چې کله درته لږ زور راشي نو بیا پته لګي چې مخلص کم یو دی او غیر مخلص کم یو دی وليعلم الله الذين او د دې د پاره چې ښکارا کی الله هغه خلق امنو چې هغوی یې صحیح ایمان راوړی دی چې هغه ثابت قدم شو یو بله دا ده چې تاسو به نه وی د بدر غزا چې وشوه د هغې نه پس به دوی چې سوالونه کول و یا ربه ستا په لار کې شهادت نصیب کې شهادت نو په قوم کې شهیدان د هم د قوم عزت دی ويتخذ منكم ولا انس استاسنا شهداء شهیدان والله الله پاک چې دی لا يحب الظالمين هغه محبت نه کوي د ظالمانو سره ولی يمحص الله او چې الله خالص کی هغه خلق امنو چې هغه ایمان وروړي دي تر اوسه پورې خو تاسو سره د منافقانم ګډو کنه خو چې احد واقع رااله په احد کې عبد الله ابن ابي سره د 300 کسانو لاړ واپس وتښتید پاتې دا پاتې مخلص خلق شو ويمحق الكافرين او الله پاک هلاک کی دا کافران تاسو وایې چې مونږ باندې زور راغی او شهیدان شو داسې شو داسې شو خدایم په خیر کې ستاسو مقصد څه دی لوی مقصد د ستاسو نو د لوی مقصد د حاصلېدو لپاره لوی قربانو ضرورت دی ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنه چې تاسو به جنت ته داخل شئ مفتو کې سختی به د باندې نه راځي قربانې به نه کوئ ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما يعلم الله الذين او تر اوسه پورې الله نه دی ښکاره کړی هغه خلک جاهدو منکم چې هغوی جهاد کړی دی منکم چې هغه ستاسو نه دي ویعلم الصابرین او لا تر اوسه پورې الله نه دی ښکاره کړی صبر کوونکي یو بل دا دی وارم ولې خطا دی ولې تاسو نه وي رسول الله درته وی مشرانو وی چې بار نوزو تاسو وی نه ځنې خلک راله رسول الله ته شکایت کوي وی حضرت په موږ د شهادت پرځو نه دی چې ته بار نه ځې ولقد کنتم تمنون الموت یقینا تاسو ارزو کوله د مرګ من قبل ان تلقوه مخکې د هغې نه چې تاسو میلاو شوې د اسبابو د مرګ سره فقد رأيتموه تاسو مرګ ولید وانتم تنظرون او تاسو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په حکم د دوی سره وعده د نصرت کړی و چې الله تعالی به موږ له په دې جنگ کې نصرت راکړي امداد به زمونږ کوي خلک ووی چې موږ اویا کسه شهیدات شو هغه نصرت د کم ځای نه دی اچرته لاړو نو الله وی ما د سره وعده رښتیا کړه خو تاسو رانه وکړه ولقد صدقکم الله یقینا رښتیا کړه تاسو سره الله وعده خپل وعده چې جنگ شروع شو په جنگ شروع کېدو کې دوی ماته وکړه او تاسو په رستو نه ونخته وهلم استحسونهم هغه وخت کې چې تاسو قتل ولاغوي اذ تحسونهم معنی یې کوي تستأصلونهم تاسو بیخکندي کوله د هغوی قتلا په قتل کې باذنه په حکم د الله حتی تر دې پورې چې تاسو مرکز پرېښود د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هغه وینا خلاف هم وکړو په تاسو کې بزدلي رالیله حتی تر دې پورې اذا فشلتم چې تاسو بزدله شوئ وتنازعتم تاسو اختلاف وکړو فی الامر په امر د رسول الله کې چاوی مرکز نه پریدو لکه هغه امیر چې او چاوی نه مرکز ته څه ضرورت دی وعصیتم تاسو نه فرمانی وکړه من بعد ما پس د هغې نه اراکم ما چې الله او خود تاسو ته هغه شی تحبون چې تاسو خوښه وه خوښه سوه فتحه دا غونډی والا چې راکوز شو څه پاتې شو څه ایسار شو د دوی مقصد څه د اختلاف پکې ولې راغی چې څوک پاتې شو څوک راکوز شو منکم من یرید الدنیا بعض ستاسو نه هغه څوک دی چې د هغوی اراده وه د دنیا چې غنیمتونه راجمع کړو بیا به څوک موږ له حصه نه راکوي ومنکم من یرید الاخره او بعض ستاسو نه هغه څوک چې د هغوی اراده وه د آخرت چې نه د رسول الله وینا ده موږ مرکز نه پریږدو تاسو په دې کافرو نښتې وې خو چې دلته هم د رسول الله د حکم خلاف وکړو ثم صرفکم بیا الله راوګرځولې تاسو عنهم د دې کافرونه دا د سر لپاره لیبتلیکم چې الله امتحان وکړي ستاسو خیر صحابه ډیر پریشان او بیا اندازې یو طرف ته شکست خوړو بل طرف ته مړی پکې وشو د دین غټ مسله دا و چې دا خو د رسول الله د وینا خلاف منګو کو دا خو زمونږ د پاره جهنم دی نو الله ولا بیا تسلی ورکوي چې نه ولقد عفا عنکم او الله عفا کړی د تاسو ته که د رسول الله د وینا خلاف هم کړی دی الله تاسو ته عفا کړی ده والله ذو فضل الله خاوند د ډیر لوی فضل علی المؤمنین په مؤمنانو باندې بیا دی د اوهد شهیدان دا سمامولی خبره نه ده ولا تحسبن الذين ته ګمان مکو پاغه خلکو قتلو چاغوی قتل کړی شو فی سبیل الله د الله په لار کې په دوی ګمان مکو احی اموات اندمړو کله نا کله به د کور خلک ډوډۍ ته کېناستل یخ سوري ته به کېناستل دوی به وی اوهوی ازمنګ رور غریب په خبر کې پروت دی منګ دلته یو چا به وی زمونږ بچی په قبر کې پروت دی او مونږ دلته یو وی په هغوی باندې ګمان د مړو مه کوئ هغوی ژوندي دي او د الله په نزد باندې په جنت کې ورته رزق ورکول شي الآیه د آیات تر اخره پوری وایا حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال په ډیرو جنگونو کې ملائکو شرکت کړی دی شرکت یې پکې کړی دی وسلې مسلح راغلی دی خو وی جنگ چې شوی دی نو صرف په بدر کې ملائکو جنگ کړی دی لاس یې اچولی دی په نورو کې جنگونه نه دي شوی په احد کې بیا آخر کې ملائکې راللې او چې ملائکې رالې د ملائکو د راتلو سره صحابه بیا تکړه شو خپل دفاع وکړه عبدالله ابن عباس وی قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی یوم احد پرز د غزو احد دا ټکی چې رسول الله د احد دغه کې ویل دي دا تاسو ویلو دا ټکی بعینه رسول الله د بدر بارکه ویلو هاذا جبريل الک دا جبريل له تاسو خو به وینئ نه دا جبريل له اخذ بفرس براس فرسه نیون کې د سر د خپل اصله د دې قیزین اس نیولې دی او علیه ادات الحرب او پاغه باندې دي سامان د جنگ او ماغه سي زغره چولې ده او ماغه سي نيزه وسره ده او ماغه سي توره وسره ده بعد ثمانیه سنین پس دا تو کالونه چې پیغمبر علی السلام بیمارو معلوم دته معلومه شوی و چې بس زما وخت پوره دی زه د دنیا نه رحلت کوم نو پیغمبر علی السلام بیمار دی په مسجد نبوي کې راپاسید او د شهیدانو د احد جنازه وکړه د شهیدانو د احد جنازه وکړه اوس دا دی اته کاله پس په مړی باندې جنازه کول د نی پکار او بیا داسې جنازه وکړه چې مړی دې طرف ته دی داسې او پیغمبر علی السلام هلته ولاړ دی داسې مخ کړی دی مړو ته هغه د شا ده دا بېله طریقه وه په داسې طریقه باندې جنازه نشته خدا وی د پیغمبر علی السلام خصوصیت هغه ته پیغمبر علی السلام داسې ویلو چون کې هغه ډیر مبارک او دا هغه هر عمل مبارک او د دې وجناغي لپاره دا جایزو چې هغه په یو مړی باندې تکاله پس جنازي منځو کی نو پیغمبر اسلام چې دې منځو ک په علاقت لا اوهدن په شهیدانو د اوهد ځنې خلک وایي چې مراد دلته د صلی نه لمونځ نه دی دعا د دعا پیغمبر علیه السلام د احد شهیدانو ته اته کاله پس دعا وکړه څوک داسې وایي خدا نه برابرېږي او بیا بیان وکړو او داسې بیان یې وکړو لکه تا به وي بس اوس دې رسخت اخلي ښه کل مودعې لکه پشان د رسخت کوونکو کیو للاحیاء ژوندو له والاموات مړو له هلته په مړو هم جنازه وکړه چې والسلام علیکم او دلته چې دی ژوندو ته هم بیان کوي او هغه بیان داسې بیان کوي لکه آخر لکه دوی ته هم چې بس وایي السلام علیکم دنه لاړم کل مودعې په شان ده رسختونکي للاحیاء ژوندو له والاموات مړو له خیر دا بای اوشو جنازه ثم طلع المنبر بیا رسول الله بیمار دی منبر ته وخت د مسجد نبوي منبر ته او صحابه او ته تسلی ورکي نن که زه د دنیا نه لاړم خفه کېږم دا داسې زما داسې مثال دی لکه د قافلې نه چې مخکې یو سړی لاړ شي او د شپې د تیرولو د پاره ولا غیا تیار کی او بوله تیار کی خشاک ولا تیار کی زم ستاسو نه مخ کی روان یم او خیر سره چې پر ورځ د قیامت راشه په میدان حشر کې بل تحوزی او پاغه حوز باندې بز تاسو باندې د غس کمخه او فقال رسول الله وی انی بین ایدیکم یقینا زه چې ما مخکې ستاسو نه فرتون فرت ما وړاندې تلون کې ما وانا علیکم او زه چې په تاسو باندې شهیدون ګوایم صحابه او تاسو چې د دین کمې قربانې وکړي پرز د قیامت به تاسو د پاره د دې قربانو گوي کوم و ان موعدکم او یقینا اغزه د واده تاسو زما او تاسو ملاقات به سره بیا کله کیږي په داخلي بیان دي زما او تاسو ملاقات به کله کیږي دا به په میدان حشر کې چې کوم زما حوزي هغه حوز باندې بکیږي و ان موعدکم یقینا زید وادي استاسو ما سره د ملاوي دو الحوز هغه به حوزي او هغه نقشه ما ته الله سم ښکارا کړی دا و انی لانظر الیه او زه ګورم هغه ته مم مقامی هاذا دا غزه زمانه چې دا اوس الله ما ته غنښه ښکارا کړی دا بیا وی و انی لست اخشا علیکم او زه نه یریږم په تاسو باندې ان تشرکو چې تاسو به شرک وکې الحمدلله تاسو باندې داسې خواري وشوه چې د توحید پابند د شرک نه نفرت تاسو نه زه دا نه یریږم چې تاسو بیا شرک کوئ ولکن اخشا علیکم لیکن زه یریږم په تاسو الدنیا د دنیا په دنیا د یریګم چې تمامه توجه بم دنیا ته شي رغبت او شوق هغه به د چا سره شي د دنیا سره ان تنافسوها چې تاسو به رغبت کوئ شوق به کوئ په دې دنیا کې او تاسو مخکې ویلیو که نه چې د دنیا سره تنافس راشي رغبت شوق نو که ستاسو خیالي مونږ ویلو د دې نه څه پیدا کیږي تحاسد د یو بل سره حسد د وګټله او ما نه ګټله خدای د دنه واخلې مال راکې دغه ته پیدا شي چې دا راشي نو بیا وسره سره راځي تباغز د یو بل سره بغض او دشمنی بل چې دشمنی را له اخره درجه ده دا بس هر څه ګډوډ شي حضرت عقبه ابن عامر وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناست او د خپل مبارک خلینا دا مبارک الفاظ روباسي وی دا زما هغه ته اخیری قتل وبس بیا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ونه قتل قال عقبه وی فکانت آخر نظرت دا و زما آخری قتل نظرتها چې ما کتلیو په دې باندې الی رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته پیغمبر علیه السلام ته حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال براوي براء ابن عازب لقينا المشركين موږ ملاو شو د کافرو سره یوم اذن په دغه ورځ د احد نو ما وی دا مشرکان دې سیر ته داسې ناستو رسول الله داسې راغې دلته چې دلته راغې دلته دا غونډې ده یره د دې و چې دا کافران چرته په دا خوړ کې د شا طرف نه په مونږ رانشي د هغه تیراندازو نه د فوج یو حصه هغه په دې غونډه کې نوله س 50 کسانو و امر علیهم او رسول الله امیر مقرر کپاغوی عبد الله عبدالله ابن جبیر دای مقرر که دا ستاسو د دې دوو لیکو منځ کې دلته لیکي وایي دا د قبا د علاقې وخه دا عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د کلان دی لیکي کنه چې دا د بنی عمرو ابن عوف او هغه بل رستا سویلیو کنه بنی عمرو ابن عوف سوکو دا دغه ولو قبا ظهرو علینا چې هغوی په موږ غالب شو نو فلا تعینونا تاسو زمونږ امداد ته مه راځئ هیڅ صورت کې به نه راځئ فلما لقینا کله چې موږ د دې کافرو سره مخامخ شو بس د مخامخ کېدو سره هربو هغوی منډه کړه شتېوال وتښتېدل حتی تر دې پورې رأیت النساء چې ما ولیدې د دوی هغه ښځې د ځان سره پنځلس ښځې راوستې وي او دوی به دا شعرونه ویلې که چېرې تاسو فتحه وموندله اوس چې جینۍ هلکانو ته دا ووایي موږ به هم ځان ته را تر غاړه باسو او که تاسو شکست وخوړه نو داسې به یو داسې به دا دغه د شوق دا شعرونه یې ورته وي حتی رأیت النساء تر دې پورې چې ما ولیدلې ښځې د دې کافرو یشو تعددنا چې هغوی منډې والې فل جبل په غره کې او رفعنا او دوی دا خپل پنسي اوچتې کړې وې عن سوقهن د پنډونه سړی چې منډه وي دا دغه اوچت کی خیر چې دلته دوی دغه شو دا مرکز والا نه دي دا پلټینګ نشو فاخذو نو شروع شو دغه غونډه والا یقولون غوی وی الغنیمت الغنیمه الکه طلبو کې د غنیمت طلبو کې د غنیمت فقال عبد الله نو هغه خپل مشر عبد الله ابن جبیر او ته وی خدایم په خیر کې په خلی لاس کې دی عهد الی النبی صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی ماته پیغمبر علیه السلام الله تبرهو چې تاسو به د دې ځای نه نه خوځېږئ هغه ورته وایي زه خپل کار کوه چې ته نه خوځېږې مه خوځېږه او موږ کوزېږو فابو دې ملګرو انکار وکړو دا راکوشو سلویختو نه زیات راکوشو د لسو نه کم پاتې شو فلما ابو هر کله چې هغوی انکار وکړ مرکز یې پرېښو نو صرف وجوههم راوګرځولی شو مخونه د هغوی اوسه پورې خو په کافرو نښتي وو اوس را واپس شو فوصیبه سبعین قتیله نو ورسېده مړ شو د دوی نه او یا مړی او یا کسته مړ شو جنګ وشو بیا د هغې نه پس مسلمانان بیا راغونډ شو دا خو سره افرا تفری راغله شا طرف نه پې حمله وشوه چې بیا را جمع شو نو بیا دفاع خپله وکړه چې دفاع وشوه دې کې ابو سفیان دی او په غرور او په تکبر سره راغی خ و اشرف ابو سفیان او سر راخ کارک ابو سفیان په دقه وخت کې ابو سفیان لا مسلمان نو د کافرو مشر او کمانډرو سوی اعلان کوي فقال وی وی افی القوم محمدون صلی الله علیه وسلم آیا په دې قوم کې محمد شته فقال رسول الله وته ملګرو ته وی جواب مو ورکوي لا تجيبوه جواب مو ورکوي پرې د چم داسې پریشانې فقال نو بیا وی افل قوم ابن ابي قحافه آیاشته دې په قوم کې زوی د ابو قحافه ابو بکر ابو بکر د پلار کنیه سره ابو قحافه په دې قوم کې ابن ابي قحافه ابو بکر شتا قال رسول الله وتعالى لا تجيبه جواب مو ورکوي فقال نو درې ميلان کوي افي القوم ابن الخطاب شتا دې په دې قوم کې د خطاب زوی عمر ابن خطاب شتا پیغمبر مې جواب مو ورکوي چې دا جواب ورنکه نو دی وای زه دا مړ شوی دی نعوذ بالله رسول الله مړ دی ابو بکر مړ دی عمر مړ دی فقال ابو سفیان وی ان هؤلاء یقینا دا خلک چې دا مې نامې واغشتي قتلوا دوی قتل شوی دی او فلو کانو احیاء ان کدوی ژوندی وی لا جابو نو دوی به جواب راکړی وی اوس دا سخت پیغور دی نو دې خبره ته به د چاپلار ټینګ شي دا ټکی وسره وایي دې خبره ته به د چاپلار ټینګ شي دا ځکه وایي چې چرته د اعتراضونه کې چې عمر ولې د رسول الله د وینا خلاف کوي نو سم خو وی جواب ولا مو ورکوي او عمر را ټوب کړو نو ما وی دا اوس داسې خبره ده چې دا اوس د دین خبره رااله د غیرت د دین غیرت او دا دغه دی فلم یملک عمر نو قدرت نه لرو عمر نفسه د خپل ځان عمر خپل ځان قابو نه کو او فقال وتوي جواب ورکي کذبت یا عدو الله دروغ دی وی اې د الله دشمنه نن الحمدلله دا تا چې د چا نامې واغشتې ټول ژوند دي ابقى الله لك الله باقی پریښی دی تا د پاره ما هغه یخزیک چې الله به د دوی په وجه تا شرموي قال ابو سفیان بیا کوګو ګرځي د دوی یو غټ بوت غټ په دې بوتانو کې غټ دا به دوی په خانه کعبه کې دنې خو هبل هو هغه به وتوي هبل نو دی اواز کوي هبلا نن اوچت شوي کامیاب شوي ستا نظام نن کامیاب شو مسلمانان اولی شو نو اعلو اوچت شه هبلو ای هبلا دا د دوی د بوت نامه ده غټ بوت اوچت شه نن ستا نظام په بر روان دی فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم وتوی عجیبو هدل جواب ورکې کنا قالو صحابه وی ما نقول سوات وایو قال رسول الله وتوی قول د سی وتوی چې الله اعلى واجل الله ډیر اوچت او غټ دی قال ابو سفیان ابو سفیان بل د نخرو اواز کوي لنا العزا ولا عزا لكم الحمدلله زمونږ عزا شته ستاسو عزا نشته عزا د دوی یو بوتو عزا د دوی بوتو او دا په دې غطفان قبیله کې او غطفان او دې سره یو بیرم و دا بوتو دې تبه عزه صدروي دې په خلکو په بیا د پاسه کوټم جوړ کړي و په دې بوت باندې د دې عبادت په کو چې کله مکه مکرمه فتح شوه خالد صاحب هم مسلمان شو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خالد راولېږه دې ځای ته او دا د غیر وانه کړه دا بتخانه نه ده دی روانه کړه نو دی وی لنا العزا ولا عزا لكم زمون عزا بوت شته دی مسلمانانو تاسو عزا نشته فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اجیبوه جواب وتور کې قالو نو صحابه وی ما نقول سوت وایو قال رسول الله وی قولو اوایه الله مولانا ولا مولا لكم الله زمونږ امداد کوونکی دی ستاسو امداد کوونکی نشته بس ابو سفیان بیا څه وایي قال ابو سفیان ابو سفیان وایي یوم بیوم بدر دا ورځ په بدل د هغه ورځ د بدر کې ده په بدر کې تاسو مونږ ووالو نن مونږ تاسو وهلی یوم دا نننی ورځ چې ده بیوم بدرن دا په بدل د څه کې ده د غرض د بدر کې ده والحرب سجال او جنگ چې دی دا نمبر په نمبري کله به تاسو فتح مومه کله به مونږ فتح مومو بیا اخر کې وای اعلان کوي ابو سفیان وای مسلمانانو تاسو به په خپل مړو کې مسله وینه مسله خو ګورې نه مې مسله کړې ده نه می امر کړی دی چې مسلو کې او نه پې خپه یم مسله منه قطع الاطراف د مړی د طرفونه قتلو پریکول قطع الاطراف وګونه پریکول پوزه پریکول شونډه پریکول د مړی نه دا ډیر کمزوري شی دی دیتا مسله وی وی تاسو به اوینه په خپل مړو کې مسله خو نه می امر کړی دی چې مسله وکې او نه پې خفه یم اصلي کې دا د ښځه نه وه ځناوره دا بیا وروسته مسلمانه شوې ده دا ټول وانې دی کړی دا مخکې وه او دا نورې ښځې ورپسې وي او دقسې چې مسلمان مړی به و دی به دا به ورلله غوږونه به هم ترې پرې کړل پوزه به هم ترې پرې کړه څه کسان هم ورسره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دا غي بیا ډیره بی قدری کړي و دا غ خیر ټیم سیره کړي و دا ین هم تیر استه و ډیر دغه کړي نو وای وتشدون او تاسو به عمومه په خپل مړو کې مسلطنه مسله مسلمانه قطع الاطراف دا اطراف پرې کول خلم امر نما امر کړی دی ولم تسؤنی او نه ما دا خپه کوي نه پې خپه یم چې ولې وشو دشمنان مې یې او نه ما د دې امر کړی دی الرحمن الرحیم